عذرونه پیش کوي تاسو ته کله چې تاسو واپس شئ دیوتا قل لا تعتذروا ته عذرونه م پیش کوي عذرونه پیش کوي دا پیشن ګوی دا نبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر چې د صبر سفر تبوک نه راشي عذرونه پیش کوي قد نبأنا الله من اخبارکم پتا کې سره خبر را کړې الله مونږ ته تاسو د پټو حالاتو الله مونږ ته خبر ز عالم الغیب نه ما ومن ته الله خبر را کړي وسير الله عملكم ورسوله او زرد چيني الله ستاسو عمل او د الله رسول وسنګره آینده آینده ایند الله ستاسو عملینی او رسول یمینی حازن کې دي چې پر روان وخت کې چې توبه وباسه د خپل منافقت نه دا ملاینی او کتا سو کک کلک به پاتې کېږي په خپلو منافقتونو باندې نو دا بم الله مینی او رسول بم آینده وخت کې ویني حازن وګوره 257 دیم جیل کې نو د دینه په دی باندې استدلال کول چې پیغمبر حاضر ناظر دی هغه صحیح نشولا چې ویني الله ستاسو عمل او رسول او کپه دې ته دا استدلال کې نورستو راځي وی بني الله ستاسو عمل او رسول د الله او مؤمنان بیا خو پکار دا چې ټول مؤمنان حاضر ناظر شي وګوره سورته توبه 105 نمبر آیات کې داسې ویلي وسير الله عملكم ورسوله ای بنی الله تاسو عمل او رسول به ویني په انده زمانہ کې بیا واپس کړئ شي تاسو هغه ذات ته چې عالم نه په پټو په کاراو باندې خبر و کې تاسو لرا په تاسو عمل کاو سيحلفون بالله لكم زر ده چې قسمونه بکی کوي تاسو ته په الله باندې دا د منافق کار دی چې قسم بخوري کله چې واپس شي تاسو دیوتا د لپاره تاسو ما خواړه وې د دیو د ملامتیانا فارزو عنهم پس ما خواړه وې د دیونا یقینا انهم رسون یقینا دیو پلیتی او زید استوګ نه د دیو جهنم ده جزاء بما كانوا يكسبون چې تاسو ته راضي شئ تاسو د رضا د لپاره قسم خوري نو فین ترضوا عنهم که تاسو ته راضي شئ فین الله یقینا الله نه خوشاله کیږي د قوم فاسقانو نه دا هم زور نه ده چې د دنیا والو د خوشاله له غم کوي خدا الله نه کوي الاعراب اشد کفرا و نفاقا پدې کې د باندې چانو تزورنا باندې شان ډېر سخت دی په کفر او په منافقت کې او ډېر لایق دی د خبره الله یعلم چې په انشي حدود ما انزل الله هغه حدود او احکامات چې الله را لېګلي په پر رسول اشد کفر او نفاقا کفر منافقت کې ډېر سخت دی ویل بعدهما اهل العلم دا اهل علم نه دا جدا دي او لري دي ويتربص بكم الدوائر اغه شی چې تا ته په جنت ملاوي من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه تا ته په جنت کې یو بنگله روانه ده څنګه عجیب بنگله وای واره به څنګه یې ټیلونه به څنګه یې چمن به څنګه یې رب تعالی هم ده کړکې به څنګه عجیب وای څنګه پالنګونه وای څنګه صوفه وای او څنګه قالین وای هغه روان دی ستا په سل روپو باندې الته بنگلا روانه ده او ته زما تاوان وشو وانا لایقا نادان الله دې پوي کا الله دې په فانی دنیا هم پوي کا الله دې د آخرت پاغو د ژوند دې الله خبر کا سره زما ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر مولا تاوان را باندې راغل د مولا دا ټکه به بس پته نه لګي الله دې خیر کړي مولا تاوان اسموال اخر استاد جی خوای کنه مغرم نو یتربص بكم الدوائر علیہم دائرۃ السو پد سو اے پدی باندې او انتظار کوي پتا سبانه د حادثه د د حوادثو د زمانه چرابشي پدی باندې دور زمون بټر پرای دا مسلمانان بچقنی کی الله علیهم دائره السو پدیو باندې گردش د زمانه بد ده دو معنی دی یا جمله خبریه ده یعنی گردش د زمانه په بدر روان ده یا دا خیری دی او جمله انشائیه ده من علیهم دائره السو الله دې پدیو باندې زمانہ حادثه د زمانه گردش د زمانه دی په الله بدر ولی دسی وی الله ادا ادخال الله ده پمینس کې الله چې کومه ده جمله دعایه راوړلا دا تاوان ورته ده وری وای زکه ده په دې لګولو دو ثواب امیدوار نه ده او که نه لګي لګي نو دا عذاب امید پنشته ده زکه تاوان وای بحر ماجدی دا سی ویلی ومن الاعراب رب ټول باندې چان د سغرق دی الله وینا بازه د باندې چانو نا هغه څوک دی چې مان لري په الله باندې او پر درستانه باندې او غني حساب وی هغه چې خرج کوي سبب د نږدې کټ پنځ د الله مولا باندې لګام په جمعات باندې لګام په مدرسه باندې لګام الله ته باندې ځکه ګمام او سبب د دعاګانو د پیغمبر چې ماته به نبی دعا کوي پیغمبر با چې د چانا څه شی قبول کا دعا به کولا خبردار یقینا دا خرج کول سبب د نزدېکت د دیو دی سبب د نزدېکت د دیو دی الله تا زر دې چې داخل وکو داخل وکي دی ولر الله په خپل مهرباني کې یقینا الله دې بخون کې مهربان یو قسم هغه وو چې په خپل روانو د پیغمبر سره د الله په لار کې دیم قسم هغه وو چې ناسو سره د زر توبه قبلې دونه توبه الله زل قبزر قبول کړه لس کسانو دا ګلو بابا رضی الله تعالی عنہ سره دریم قسم هغه کسانو چې jihad نه ناستو تبوک ته د نبی عليه الصلاه والسلام سره نه وتلی خو الله د دې توبه قبول کړه په ډیره زمانہ وروسته 50 ورځې وروسته قبول شو کعب ابن مالک ده هلال ابن امیہ ده مرار ابن ربیعہ ده دا درې اقسام او دیم بحث ترغیبات الاولون چې په اوله زمانہ کې دي د مهاجرین او د انصارنا او دا کسانو نه چې د دیو تابعداري کړي به احسان تابعداري کړدا د غوي پنه کوي کې رضی الله عنهم راضی دی الله د دیونه او دیو بر راضی د الله نه او تیار کړ دی الله د دې لپاره باغونه چې بهيږي بلاندې دا غنه انهار بلا خانولان دي انهار همې ستن به پای کې تل تل دا کامیابی لوی ده لازم نصیب کی یو قول په دې کې شان د صحابه ده ټول صحابه تر مراد دي نو معنا بداشي مخکې کېدون کې ایمان تا الاولون چې په ولا زمانہ کې هم دي نو والسابقون الاولون نو مراد هغه دي صلو الى القبلتين چې دوه قبلو ته مونږ کړ دې والذین تبعوهم باحسان د دینه مراد چې دا دو قبلو نه رستو منځونه شروع کړي دو قبلو ته مونږ نه کړي نو دا مخ کې سابقین شو دا تابع شو ابو موسی شریدا سوی دویم سابقون الاولون چې د نبی سره بیا تر رضوان کې شریکو او د دن علاوه نور خلق تابع دي دریم سابقون اهل بدر دي او د اهل بدر نه علاوه نور صحابه دا وی تابع دي سلورم قول دا چې سابقون اسلمو قبل الهجره چې د هجرت نمخ کې اسلام راوړی تابع هغه ته ویل شي چې د هجرت نه وروسته اسلام راوړی ابو یعلا داسې ویل دویم قول پدې کې دا دی چې والسابقون الاولون د دې نه مراد صحابه دي او الذين تبعوهم باحسان نه مراد هغه کسان دي چې د صحابه صحابه تابعداري کړي تر قیامت تر قیامت چې د صحابه سو تابعدار دي نو هغه ته مراد دي پنه کارونو کې من اجتهادي غلطۍ کړه صحابه او نشوي نو پای کې اقتدا لازم نه ده خو په نیک کارونو کې به د صحابه اقتدا لازمي نو والسابقون الاولون معنا به استاد مخکې کېدون کې ایمان ته او توحید ته چې په ولا زمانہ کې دي د مهاجرین او د انصارونو او آیا کسان چې تابعداري د دې وکړې به احسانن پنه کوي کې رضی الله عنهم ورضوان دا نه چې دا بلډ پریشر های کیږي یا نور ورته ملک واس بیا خپل انتقام اخلي بس وای تاسو الله دې موږ ناراضي شي بس الله ترا ناراضي شروا دا ځکه ما عالم دین ویل چې بس کلا تاسو پوه شوي نو داسې د الله نه یو دعا کوي موږ هم د الله نه دا دعا کوو الله ترا نه څه شي راضي شي الله بس دی ور سخړ سر به نیولې او روان به دا یو شرم وو دا یو عذاب وو بل عذاب په آخرت کې دیم عذاب په قبر کې ابن جریر وایي او دارې تفسیر مظهری هم دا سوای وا خرون او نور کسان دي چې اقرار کړل په خپل ګناهونو باندې خلط عملا صالحا ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ د دې سره دیو به عذر پاتې شو نو پستانو پورې ځان وتاړه نبی ته سره مخامخ نشو ستانو پورې ځان تړلې او ول چې نبی نه پرانیستی نو موږ باندې پران ځان نه پرانیزو دک شان ولاړو او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم باندې دا آیاتونه رالل بیا دا وی استوانه التوبه استوانه التوبه په مسجد نبوي کې اوستان ده دا غستان ده چې په دې ستنې پورې ابو لبابا او دا وی مرګ روزان تړلې نبی علیہ السلام دی پرانی استل وازرهم او د دې عذر الله قبول کا خذ من اموالهم الله یو اخلا د دې د مالونو نه صدقه تطهرهم وتزکیهم بها الله صدقه قبلای حدیث کې راغل دي صدقه تقاو فی ید الله صدقه د الله پلاس کې غورځيږي مخکې د غورځې دونه پلاس د سائل او د فقیر کې ته چې سوالګر لا سوار کینو په دې ځان پوهه کول د چا پلاس کې غورځيږي د الله کما یریق بشانه موږ نه پوهیږو ابو عامر نصرانی کم یو سړی و دا د مشهور صحابي د حنزله رضی الله تعالی عنہ پلار دی چا غسیل الملائکه ده غیله ملائکه غسل ور کړي او پلار د الله او د الله د رسول دشمن ده یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی په هر جنگ کې د مسلمانانو د دشمنانو سره شریک او مرګتیا کوله او کله چې جنگ حنین وشو نو د مایوس شو او ملک شام ته دا راهب لاړو چې په وخت کې ملک شام د عیسایانو مرکز او د قیصر روم په دې آماده کده خبره ورته بار بار کولې چې په مسلمانانو به چړای کو په هغه به حمله کو هغه سړیا حال ته زموږ څوکشته نه د اندرون کې زوا په مدینه کې تاسو د پاره کسان پیدا کم نو د مدینه منوره منافقانو ته خطر اورېګم ترتیب ورته وخو دو چې تاسو په مدینه منوره کې پنوم د جماعت باندې تاسو یو مورچه د مسلمانانو په خلاف کې یو مورچه جوړه کړئ بس تاسو زیاده مشورې می او د خطرې نه وام بهاري د سازش یو مرکز د مسلمانانو د خلاف یو مرکز د محمد رسول الله د د د خلاف یو مورچه یو اهم مورچه تاسو تیار کړئ نو د منافقانو یو وفد نبی علیہ السلام تراغه یا رسول الله موږ د معذور خلکو د پاره یو جماعت جوړ کړ دې اسلام دا دې د الله نبی چې ته د دې جماعت افتتاح وکې او ته ګورګنا سونه عجیب منصوبه زه تبوک لزما او ان شاء الله چې کله د تبوک نه واپس الله په خیریت سره زرا واستم زما د دې جمعه ته افتتاح کوم دې آیات کې کله چې نبی عليه السلام واپس راته ورزد ما وې سره وعده کړې رب ذل جلال دا آیاتونه راولې غې په محبوب چرته زی د پارا د ګناهونو پاره کې ودرېدل ناروا دي هغه واجب الحدم ده داغه ننول پکار دي نو حاصل دا چې هر مسجد چې پکې دا څلور قباحتونه وي هغه په واسطه په مسجد زرار پورې اگر کته ته نوم د کعبه کې دي واجب الحدم نه لا تقم فيه ابدا تمودره غپدې کې همیشه خامخا هغه جمعه چې بنیادی خوده شوی ده په تقوا باندې من اول یوم من دا اول ورځنا حق هغه ډیر لایق دی چې تو درېږي پای کې او یې کې څه سړی دی يحبونا چې مين ساتي ايت تو هرو چې ځان پاکي دې کې حکم نه مانځه بیان ای په مسجد زرار کې چې ودرېږي بنا خامخا هغه جمعات چې بنیادی خوده شه په تقوا مراد مسجد قباء ده په اکثر روایتونو کې یا مسجد نبوي ده غره قول دا چې مسجد قباء ده من اول یوم دا اول ورځ نه چې هجرت ورځ او نبی علی السلام د افتتاح کړي و او د مسجد قباء بنیاد یې خو دیو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ من اول یوم د دین استنباط کړ دی د هجری تاریخ هجری چې نن چلیږي دا کا تاریخ هجری دی چې د مسجد قباء بنیاد په کوم ورځ یې خو دی شوی او دا غینه تاریخ د هجرت شروع شو قبا په باره کې مزید معلومات کله چې په هجرت کې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راورسید نو کلثوم سره قیام وکاو او داغه پزماکه کې مسجد قبا تعبیر وکاو اولنې جمعات په مدینه منوره کې چې جوړ شوی مسجد قبا دی فضیلت د د قران د دې آیاتونو نه معلومیږي او د محبوب عالم دا حدیث نه چې نبی علیہ السلام ارشاد ده کوم سړی او د سوکی او ده په مسجد قباء کې فصلا صلاتن کان کا اجر عمرتن د منځو کې د سیدره کې عمره چې وکړه مسجد نبوی ته الله ته ثبوت لای بس مونږ په مسجد نبوی کې کوي او بیا سیده زې زر زر زر زر زې لس ریال ور کوي پنځه ریال ور کوي او ماشاءالله عمره کوي او بیا راځي زکه په مسجد قباء کې دو رکعات مونږ کول داده سیدی لکته چې عمره کړي ابن عمر روایت ده چې نبی علیہ السلام یزور مسجد قباء راکبا پیغمبر ما مسجد قباء ته پسور لیم تو و ماشیان او پیدل بام تو و یصلی فی رکعتین نبی با پکې دو رکعات مونږ کاو نو زیارت د مسجد قباء دا مسنون طریقه ده امام بخاری او امام مسلم دا حدیث نقل کړي ماشاءالله شافهد ملک شافا د توسیع کړي جس میں بیس ہزار کے نمازیوں کی گنجائش ہے د شلو زرو منگزار و گنجائش پکې شته چې مونږ پکې کولای شي او ماشاء الله وسم کته ته باغونه د څه ته باغونه مسجد قباء کې کجوري فارغو شا کجوري والله لا يهدي القوم الظالمين من د مسجد زرار مثال دا سه ده د سه بنیاد د لکه په یو دیوال ډډ دیوال باندې چې ته بنیاد کې دی او هغه ډډ دیوال خو به یو ځل ځی کنه او دا سړی په دې ډډ دیوال د پاسه ولاړ دی څنګه دیوال زینو د سه بده رواني د خیر او الله بدا مکر د دې د آبادی چې دا کم مکر والا آبادی وا الله دا سی بی بنیاد کړه چې هم په دنیا کې هم په عقبا کې دنیا کې مسلمانان ورله او چکن چکن کړه لا یزال بنیانهم الذی معنی شک به د دیو پړونو کې شک به څنګه وي آبادی جوړ کړه دیو ته پته و چې په نبی عليه السلام باندې وه راځي نو شینه یریدل چیرې د سینا چې زموږ د منسوبې نه پیغمبر چرته خبر نشي صحابه چرته خبر نشي بیا چې کله هغه الله خبر کړه نو بیا هم شک شو شک دا شو چې کله به نبی په موږ باندې چړای کوي ځکه اوس خو پویا شو اگر ال نبی علی السلام دی تاسو ونه صرف دونه وا چې آبادی ورله تسنس کړل د دې په لړ کې دا شک او تر مرګ پورې کله به صاحب راځي را باندې کله به موږ ستی کوي کله به زموږ مال لوټ کوي کله به زموږ یې نه توي دا شکونه یاری بتن ندامتو وغیزن او غسوا غسوا غسا د دې پړونو کې کله چې جونګړه ترنتاس نسکړه ما کان لنبی والذین آمنو ندی روا نبی لرا او کسان چې مؤمنان دي چې بخنه غواړي د مشرکینو د پاره اگر کوي پروان د دیو پس دا غنه چکار شوی دیو ته چې دا خوندان د جهنم دي مکه صفات د مؤمنانو ذکر شو دلته صفات د کامل مؤمنانو ذکر کوي چې براءت د مشرکین نه دي لأواه لأواه زیاد دعا کوونکې ابن مسعود ډیر دعا کوونکې او ډیر الله ته دعا کوونکې دویم لأواه رحیم په بنی آدم باندې حسن بصری وایي دریم لأواه الموقنو یقین کوونکې په الله ابن عباس وایي او د ټول راجا دی یو معنی ته کی نرم زړه وما كان الله ند الله چې گمراه کی او قوم لره پس د دینه چې هدایت کړی دی وتا تر دې چې واضح بیان کې دی وتا ما یتقون هغه څه چې دې ته ځان بچ کی یلانه ابراهیم ولې دعا غوښتله و استغفار د مشرک نه ابراهیم علی السلام الله منه کړي نه ونو حتا یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شيء عليم الله دې پر یو سیس باندې علم ولا ان الله له ملک السماوات یقینا الله خاص دغه لپاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه دا جون ور کوي او مرګ ور کوي او نشته تاسو لرا ما سوا د الله من ولي ولا نصير نسوک دوست او نه امدادي عبدالرحمن ابن عوف د سلور زر اشرفو فاروق اعظم نیم مال پیش کړي خلیفہ اول ټول مال پیش کړي زکه ساعت العسره ده بیا مهرباني وکړه الله په دیو باندې دا د الله سنت جاریه ده په خپل اولیاء باندې توبه توبه معاملې روستو پرې خو دې شوې ده زاقت علیهم الارض چې زمکه په تنگ شوی و سره د فراخوالی نه دې کې واقع ووري ډېر زبردست واقع د کعب ابن مالک او دغه د مرګرو پنه هم رجب نبی علیہ السلام ته خبر میلاو شو چې هرقل بادشاہ روم د اغا مقدمه الجيش بلقا تر ورسیدا په دې خبر باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه فورا تیار کړو دشمن طرف هم خو دو او د تیاری حکم هم نبی او پیغمبر خدا وکړو چې ګوره یاد ساتي د قیصر روم سره زمو مقابله ده زبا سرحد د شام ته چې تبوک دی صحابه کرام ډیر زیات تیار شول ماشاءالله دونه تیار شه چې رجستر کې نمونه لیکل ګران شول څوک پکې پاتې کېدل نو ډېر په اسانۍ سره پاتې کېدای شو په دې کې منافقانو ماشاءالله قاسم لمدو خټو لفلګي وبداروي یاره پاتې کېدای شو په چلوال کې او امتحان تاسو ده چې سخته ګرمي ده دشمن صاحب ده سخت ده مسافت لره ده باغونه تیار دي د مسلمانانو د صحابه کرامو منه دي کعب ابن مالک پر واقع په خپل جواب بیانای وېزه په غزوه تبوک په وخت کې ډېر خوشاله او مالدار او ما ما سره خپل دوه خانه وي صحابه تیارې کاو زبه غم او ما مل کړه چې من شما شاء الله او خان را سره شته مال را سره شته هر څه د الله په فضل کې په مال نه کې ګوره په دولتونو باندې سن کېږي هر څه چې ملاويږي تاسو وای په خپل خپل د چا په فضل د الله په فضل وکړه چې په دې کې خبره ملاو شو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم روان شو امیرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې شاه شاته ولاړ شو بس نن کوا سبا کوا وسو روانه کم سبا روانه کم مازیګر روانه کم په دې کې بیا بل ورځ رااله بیا خبر شوم چې نبی عليه السلام تبوک ته مرسیدا بس په دې چل ول کې زپاتې شوم په دې تبوک کې نبی عليه السلام تپوسم کړه ما فعل کعب د الله رسول قسم په الله معاذ صاد کعب ابن مالک باندې مونږ چرته څه غلطي ثابته کړې نه دا ډېر یو غوره انسان او بهترین انسان ما علمنا عليه الا خيرا نبی علیہ السلام خاموش شو هیڅ څه ونه وی دا یې ونه ویل چې کعب ولې نه دراغله بیا نور خبره تفسیره ونه کړه وای په دې کې خبر خور شو چې نبی علیہ السلام د تبوک نه واپس شو الله کا وای په ما باندې غمونه انبار شول خو په ځړه کې مې سوچ وکړ چې په دروغه باندې باندې نبی علیہ السلام ته وکما او رسته توبه واسم تر دې چې خبر شوم چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته راورسید خو یې کله چې پیغمبر لا نه و زه په مدینه کې ګرځیدم چې قتل به می یا بلې ونی په نظر راتله یا ماشومان یا زنانا او یا منافقان به په نظر راته وسر به مخکته شو ډوړې خوان را لنه راکاو خو براله خوان نه راکاو و نبی عليه السلام خبر شوم چې پیغمبر خدا مسجد نبوي ته ورسېد زه ورالم په نمبر په نمبر خلق ولاړ دي عذرونه پیش کړي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ظاهری عذر قبلی ووکل سرایرهم الی الله و رازونم الله تسپارم ظالم الغیب نیم وکړه چې زه ورالم بس په دا وخت کې الله زما زړه جام کړ چې دروغ نبی ته نه وایم رښتیا خبره کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما توکتل تبسم تبسم المغضب پیغمبر خدا ما ته تبسم تبسم یو کا تبسم دا هغه انسان لکه چې غوسه و خلق ملامت کړم چې یکابا چرته تا داسې بیکاره کار نه وکړي نن به د عذر پیش کړي وې توبه ودی استلې وې ما زما پشان چا خبره کړي ویل او دو صحابه هلال ابن امیہ مرار ابن ربی او هم داسې ویلو چې د الله نبی موږ له عذر نه و ما سوچو کو چې الحمدلله دو بدریان صحابه زما مرګري دي غم را ته دیو چې کپ دې حال باندې مړ شما نبی علی السلام به زما جنازې لنه راځي زما دو مرګره پاگل کمزوریو کورونو کې کېناستل زه کوي نو جوانو ما بازار کې بغیر زیدم د پیغمبر خدا مجلس ته به حاضرې دم ما با السلام علیکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پټ جواب ورکاو ما با قتل چې د دا مبارک شونډې خوځي او کنه خوځي کلا چې با ما پمانځ کې ز پمانځ کې مشغول شوما پیغمبر خدا به ما ته قتل سول نبی علیہ السلام خپل یو صحابي سونه غمر سره بوز ور سره نو به ما ته به قتل او کله چې بز متوجه شوم نو مخبرانه واړو هر کله چې دا حالت د برداشت نه بهر شو یو ورځ وای زما د تر بچي ابو قتاده ز په دیوال او ختمه هغه زما د ژوند یو خوږ مرګره او مل زما اکرا سره خبري وکي په دیوال او ختمه باغ کې هغه کار کوي سپی او دا غ دوسو وکړه چې بازلاړم د وخت بیا بل را منډې کړې او دا باغ زما باغ په فصل کې هر څه د دبا زما او زما د زما هر څه بد دیو بیا غزه کې خپل کجوري ما ته ورې هغه په زړه باب کب کب غمو خو هر څه بد الله او د رسول نه مقدم غني وففازت عینایا زما د سترګو نه وخت روانې شي وتولیتو دیوال کم ورچو هغه رانه بند کړو نو زه بیا په دیوالو ختم او کله چې د دیوال سر ته را دغه شوم نو خو بیا کار پرې خنو دی خو راول وېدم ډېر خو خو شوم د بدرز اورېدل او د په زړه باندې وسونه درد خو دې خو ښکارا نشو کعب رضی الله تعالی عنہ وای ز په بازار کې ومه چې اوسړی چغه وای من یدلنی الی کعب ما تب کعب سو کو خی په دې کې اوسړی ما په اشاره زو خودم وما کاته یو قطبی عیسائی دغستان بادشاہ د طرف نه یو قاصد راغی خاطر اعلی د غسان بادشاہ راکا زهریان شوم چې په دې کې سدي چې ما کولا او کا په خط کې یا کعبه مونږ ته پته لګې دلا چې ان صاحبک قد جفاک ستا مرګري ستا سره ظلم وکا الله بتا تر سوای نه نصیب کړي ته زمون خال راشه فلحق بنا نواسکا ته زمون خپل را سر ډېر احسانات بدر سره وکړو حکومتونو کې باندې شامل کو خطراشه وې بس دا ختم وکاتو بس په دې ځړه باندې مې یو غم راغې چې کا واستا حال داسې شو یا خو تا بل دعوت ورکاو نن ستا حال داسې شو چې خلک ستاده بې ایمانه پتمه کې دي یا کتبی می دمټونی او مې راځه جواب درل در کوم بو می تو بو می تو یو ځای کې تنور بالو ختم تنور ته گزار کا مې خپل بادشاہ ته وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاګردانو چې څوک دا غي په بیمانه کې تمداري نو دا غوي دا جواب دی فرمایي چې څلوختم ورځ وا رضا کور نه بهر ناسی مې سړی راغی او امر د نبی علیہ السلام راوړ و انت ازل امراتک کعبه نبی علیہ السلام زرا لګلې چې د خپل بیبی نه جدا شه صحابي ته وګوره صرف جدا شا نور د طلاق حکم الله نه دی کړی د الله نبی نه دی ما خپل کور ودان ته وی چې تسید خپل پلار کرزا بیا چې روانه وا پته نه لګی داغه پزړه به څه تیرې ده زما پزړه به کور راته خوشه تشه زم زما دوه مرګرو تم دا خبر میلاو شو هلال ابن امیہ وای د بی بی نبی علیہ السلام تلاړه بل د الله نبی هلال کمزور دی او کله نه چې ستاده جدای خبره شوه دا نو د هلال د زې پاسې دی نشي کزه ترنه لاړه شم نو خطر ده دی دا چې هلال به مړ شي نبی علیہ السلام هیڅ حرج نشته اوسېګا خو چې مثال په تور جما هغه نه وزن سره اور ته یا رسول الله دا په جړا شو یا رسول الله کله نه چې ستاد جدای حکم شوه دی هلال په جړا جړا باندې هغه تباہ او برباد شي هغه سر نه اوچته زم چې د کلی جبه وس چی او کله هم وس بچوي کله به وس بچي دا الله نبی په دغه دا حال شوه دی په لوستم اورز وا کعب ابن مالک وای زه د خپل کوټه پچت کې نالانه ناستم خپاو ما پریشان او ما دغم انبارونه را باندې جوړ دي دغم په سیلاب کې ډوبیا ما وکړه چې دا پته لګي د باندې شپې کوم الله ته چلی والی کوم جړا به الله ته کړی وما قتل چې د سیل غرنا ډیر لري او زیاده چغه خيږي صحابه خیر خواو د یو بل په دې کې ما کاته چې دوړې خته یو کس په اس باندې را روان دی خدا اس داسې تیز کړ دی ته به دا په هوا کې را روان دی او چې راغی نو د کته نه چا کړه کعبه زیره حاصل کا ما زر زر د خپل گاونډیانو نه جامې واغستې خپل جامې مې دلا ورکړې په خوشحالۍ کې زه مسجد نبوي ته را روان شوم و خرج جوق در جوق مسجد نبوي ته را روانو و اول چې زنانه وتم طلحه ابن عبید الله اگر امنډه کړه بیا بلخ په او زه په غي کې ونی ولم دم جړل مال مبارک را کولا ودا طلحه دا مبارکی به مان چرته یرا نشي ما نبی علیہ السلام ته سلام کو یا فاغه وخت چې نبی د سلام جواب نه ورکاو اوسا نبی علیہ السلام وعلیک السلام یا کعب پنه میرا ته یا کعب وعلیک السلام وهو يبرق وجهه من السرور د نبی علیہ السلام د مخ د خوشاله نه پړقېږي ما ته کعبه د سورز پتا چرته راغل دا کله چې د مور نه پیدا یې مورته د الله رسوله خو کعبه چرته د پیغمبر د خوشاله هغه منظر برانه هر نشي مال الله نبی زما د توبه تکمیل دا د چټول مال وا د الله پر رضا ورکوم زما ټول مال جیداد هر څه د الله د پاره نبی علیہ السلام ولنا کعبه سزان سره وساته امایل د الله نبی ما ته الله دا خوشحالي او دا مقام پرشتیا اوراک قسم پر رب ذل جلال چې په زندګۍ کې بیا دروغ ونه وېما بخاری کې هم دا روایت ده سنن کبرا د بهیقی کې مسند احمد هم دا روایت نقل کړي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هر څه د الله د الله خیال ساته دا انفرادی عمل لے نو اجتماعی عمل بدے سے وکونو ما صادقین شید رشتین ما رشتین خلقو سر سے ما کان له اهل المدینه نه دی مناسب د مدینه والو د پر او هغه چا د پر چې چار چا پیر د دیو د دې د باندې چانو نه چې رست پاتې شي د رسول الله نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او نه دی غره کوي خپل ځانونه د نفس د پیغمبرنا فحمل متاه دوخه سامان په خپل وګواغستو په نبی پسې په هغه سخت شګو کې روان شو کله چې نبی علی السلام د لری نه ولید د نبی علی صلوات و سلام کن ابا ذر کن ابا ذر الله دې تا ابو ذر کی و زما شاګرد الله دې تا مان رست پاتې نه کی او واقع چې تا ابو ذری چاویل چې رسول الله واقع ابو ذر راغی قیامت کې به یواز را پاسې ان شاء الله را بشي په یو ځای کې دا وزر یو دردمن دا واقعا دا کله چې د دنیا نزي د پیغمبر خدا د دریوانه پیشنګویان رښتیا شوې یواز د دنیا نه لاړو یواز د دنیا نه لاړو پسیرت د نبی صلی الله علیه وسلم کې حاکم په مستدرک کې هم دا روایت راوړی علامہ قاسمی هم دا روایت ذکر کړي یو ور صحابي د نبی دی ابا خیسمه رضی الله تعالی عنہ یا ابا خسمه د نوې وعده کړو او یو زبردست باغ وده ده د باغ ته دی وته دی دا نوجوان بیبي ور سره ده فرشت له فی الظل بیبي د لپاره بستر زما نبی دې فی زح زحن وریحن فی زحن وریحن ما هذا بخیر زما نبی دی په سخت ګرمۍ کې او زما پیغمبر دی په ګرد الوده په دوړو کې دی قسم په الله با خصمه ستاره لپاره دا د خیر خبره نه ده بیبي ته وې الیک عني مان لرشا فاسده توره واغستا ولا يرغب بانفسهم دیو با نغور کوي خپل ځانونه د نفس د پیغمبر نه دا په دی وجه چې یقینا دیو نه برسېږي دیو ته تند او نستومانی او نو لگا په لار د الله کې نه به مال کوي او زه چې غوسه کوي کافرانو لره د الله په لار کې jihad لذي نو الله وای چې کله jihad فرض کفایه ټول مسلمانان پای کې مزي ځکه محبوب عالم په مدینه کې ده په کار راځي چې ځینې خلک د سره پاتې شي علم زده کی او چې کله هغه د الله د لارې مسافر راشي نو هغه با هغه ته بدی علم وخی نو ځکه معنی کې وما کان المؤمنون نه مناسب د مؤمنانو لپاره چې وزي ټول پټولا دین د پاره با سخت برداشت کې امام بخاری کوم وطن دی چې د علم د دین د خاطر په مال کړي نه بخارا کې محمد ابن سلام محمد ابن یوسف او د ابراهیم ابن اشعث نه علم حاصل کو بخارا نه علاوه بلخ بلخ کې د مکی ابن ابراهیم نه او د یحیی ابن بشر نه حدیثونه واوریدل په نشاپور کې د یحیی ابن یحیی او د بشری زید حکم نه روایتونه واوریدا او په بغداد کې د شریح زید نعمان بصره کې د ابو عاصم نبیل محمد ابن عبد الله نه کوفه کې د ابو نعیم او د حسن ابن عطیه نه مکه مکرمه کې د حمیدی او په مدینه منوره کې د عبد العزیز او حسینا او د مطرف ابن عبد الله نه علم حاصل کړ غرض دا واسط مصر دمشق ساریه عسقلان حمص د دې ملکونو سفر وکا طبقات د شافعیه داسې لیکي په خپل امام بخاری لیکي فإن علم الحديث يحتاج إلى بعض الأسفار ووتي الديار وركوب البحار علم غره داسې معمولی سودا نه ده دلره لره سفر به پکې په دریابونو بغشتونه پکې کورونه به په مال کې وطن به په مال کې تهذیب الکمال کې دا سی ویلي شاه ولی الله محدث دهلوی وای چې دوا بادام او پدریو بادام باندې د ورځ 13 کړي محدثین عظام وګوري ابو العباس وای چې زې امام بخاری زیت عالم جماعت علم حدیث او خیا نو هغه ما ته وی چې د هر چیز د داخلي نه مخکې څه شرطونه دي دا سنا چې ته نیاز غټي او سبا دا کار بیا ونه کې ما ورته ولې نشم کوله ما ته حدود شرایط وخیا نو امام بخاری رحمت الله علیه ما ته وی اعلم ان الرجل لا يسير محدثا كاملا في حديثه الا بعد ان يكتب اربعا مع اربع كاربع مثل اربع في اربع عند اربع باربع على اربعين عن اربعين لاربعين وهذه الرباعيات ما ته وی چې ته محدث چې جوړېږي او خامخاره نزد کې نو الا به جوړېږي چې ته څلور خبرې لیکي سره د څلورو نه په شان د څلورو او په څلورو کې په وخت د څلورو کې سره د څلورو نه د څلورو نه په شان د څلورو او دا ټول رباعیات به تا ته حاصلېږي الا باربعین مع اربعین کله چې دا ټول پوره شو نو حانت علیه اربعون پتا باندې به څلور خبرې اسانه شي وقتلیا به اربعین خو په څلور وستا امتحان کیږي خو کله چې په دې صبر وکړو نو اکرمه الله تعالی فی الدنیا به اربعین ستا عزت به الله په دنیا کې کوي په څلورو او واصابه فی الاخرته به اربعین او په آخرت کې به الله څلور سيزونه درکې یاد شو درته